بسم الله الرحمن الرحيم باب الخطبه ايام منن د منا په ورځو کې د خطبي د ورکولو بیان عام طور باندې نن سبا کوم چې امیر حج وي عموما د حرمینو کوم امام وي خصوصا د کعبه نو هغه صرف په عرفات کې په مسجد نمره کې هغه د د عرفه خطبه ور کوي د باقی ورځو کې مینا مزدلفه پدې کې هغه تقریر یا خطبه نه ورکوي ها په هغه ځای کې علما ناشتي او خلکو ته مسائل بیانې کم چې د هغه ورځې سره متعلق وي او یا چې کم پر روان ورځو کې بعضی احکامي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم کوم چې هغه عام خطاب نو هغه په عرفات کې ورکړي وو په عرفات کې وګده خطبه هغه ویلې و او پای کې کوم چې عام تور باندې په سیرت کې مشهور ده چې خطبه د حجۃ الوداع د نور ورځو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عام وعظ او نصیحت کړي دي امام بخاری دا غینه خطبه اصل کې تقریر ته وایي نو امام بخاری دا غینه استدلال کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مینا په ورځو کې هم بعضی تق... تقاریر هغه کړی دي او خلکو ته د حج احکام هغه خودلی دي حدثنا علي بن عبد الله حدثني يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان په روایتو کې دا کلا د جمع سی غرازی او کلا د افراد مثلا حدثنا علي بن عبد الله دلته حدثنا دی او بیا علی ابن عبد الله وی حدثني يحيى ابن سعيد پدې کې هغه ځان لا یحیی ابن سعید استاد غ ذکر کوي د دې وجه دا ده چې کله په درس کې ګڼ کسان هغه شرکت کوي نو په غزه کې حدثنا وي او کله چې یو محدث د یو استاذ نه ځان له په ځان له یو حدیث اوریدلی بل څوک شاګرد یې نه نو په هغه صورت کې هغه حدثنی وي یعنی محدثین په دې باب کې دومره احتیاط کوي چې یو حدیثي په مجلس کې اوریدلې دی نو التا د جمی صيغه استعمالي او چې کوم حدیث د استاد نه ځان له پزان لا اوریدلې دی نو الته داغي تصریح کوي د دې د پاره چې دروغ لازم را نشي لیکن نن افسوس دا دی یو سړی هغه ډیر په اسانو الفاظو باندې په منبر ناشتي او هغه یې بخاری داسي او مسلم داسي ته خو دې خپلې خولې ته وګوره بې د هغې نه بعد په بخاري او په مسلم باندې ته اعتراض کوه خو بس دا بیچاره یو سړی چې کله بس داغه دماغ کار پریدي او په اخر کې د اختلاط شکار شي نو به هغه داسې ګډې وډې خبرې کوي حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر نبی علیہ الصلات والسلام خطبه ورکړه خلکو ته یوم النحر د قربانی په ورځ باندې لسم ذوالحجه فقال وی ویلی یا ایها الناس اے خلکو ای یوم هذا دا کومه ورځ ده نو قالو یوم حرام نو د خلکو ویلې یوم حرام چې دا ورځ د حرمت ته ځکه عربو به هم د میاشتو ته هم د حرمت ویلي او دا سلور میاشتې د حرمت دا باغیم د حرمت ګڼلې ذوالحجم پای کې راځي نو به په دې کې دا یو یو او به د حج دا ایام دې ته هم اغي حرمت ورکړیو یوم حرام دا ورځ د حرمت دا قال بیا ته پوسو کو فای بلد هذا دا کم خار دی نو قالو بلد حرام دا ښار د حرمت دی دی له الله عزت ورکړی دی خا قال فأي شهر هذا دا کوم میاشتا نو قالو صحابه کرام جواب ورک شهر حرام دا میاش د عزت دا ذوالحجه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لومبه ته پوسو ک زکه دا اور پسې چې کوم خبره پیغمبر بیانې نو دا ډیره تاکیدی خبره ده ډیره تاکیدی خبره ده نو اولی دا غینه ته پوسونه وکړل د دې د پاره چې دا غی په دا غی په نسبانی چې د کم سیز حرمت خه هغه ثابت دی نو چې د هغې سره د یو بل څیز حرمت د هغې تشبیه ورکي چې دی پې ښه پوه شي فان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بشک استاسو ویني و اموالکم او استاسو مالونه و اعراضکم او استاسو عزتونه علیکم پتاسو باندې حرام داسې حرام دي داسې حرام دي که حرمت یومکم هذا پشان د حرمت د ورځې ستاسو چې دا دا د یوم النحر دا فی بلدکم هذا ستاسو په خار کې چې هغه دا دی چې هغه د مکی خار دی فی شهرکم هذا ستاسو په میاش کې چې هغه دا دا چې هغه د ذوالحجې میاش ده مقصد دا دی چې څنګه چې تاسو په نسبانی د دې میاشتي د دې خار د دې ورځي دا عزت شتا د دې او د دې پیمالی کول د دې بیزتی کول د دې ورځو کې تاسو قتل او قتال نه کوي څنګه چې تاسو په نسبانه دا ثابت دی نو دارنګ تاسو وینا چې د یو بل وینه په تاسو باندې داسې حرامه ده لکه څنګه چې د دې سيزونو حرمت تاسو په نسبانه ثابت دی دارنګ استاسو مالونه د یو بل مال تلاس چول په غلطه طریقه باندې دا داسې حرام دي لکه څنګه چې د دې سيزونو حرمت په تاسو باندې حرام دی څنګه چې د دې سيزونو حرمت ستاسو په نيز باندې دی څنګه چې تاسو د دې مياشتې عزت کوئ چې په دې کې تاسو هغه خپل جاني دشمن هغه نه رانيسئ د پلار دشمن ته لاس نه اچوئ څنګه چې په دې خار کې تاسو خپل تاسو د چا مال هغه نه اوچتوئ دارنګې څنګه چې په دې ورځ کې تاسو د دې ورځ حرمت پیژنئ او په دې ورځ کې څنګه چې تاسو د یو د پلار دشمن ته هغه داغه خلاف تور نه روچتوي داغه مال تاسو نه بربادوي نو دارنګ تاسو مالونه په تاسو باندې دغه سي حرام دي چې د یوم بل مال په غلطه طریقه باندې تاسو نشي اغسته دارنګ د یو بل عزتونه په تاسو باندې حرام دي د دې وجنه کوم چې موږ مقاصد د شریعت وایو او فقهاو ذکر کړی دي او په دې باندې علما مستقل کتابونه او مستقل باسونه کړی دي په خپل کتابونو کې دا ځان له یو بحث ته په دې باندې امام غزالی په المستصفا کې دارنګ د امام غزالی داغه استاد دی امام الحرمین امام جوینی هغه په دی باندې مستقل کار کړی دی رستو عز الدین ابن عبد السلام په دی باندې کار کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه داغه په کتابونو کې مقاصد د شریعت دا ذکر دی علامه ابن قیم د هغه کتابونو کې دا بحثونه ملاویږي، په دې باندې مستقل کار امام شاطبي کړی دی په الموافقات کې، الموافقات فی اصول الشریعة، دارنګه بیا وروسته شاه ولی الله رحمة الله علیه په دې باندې حجة الله البالغة کې کار کړی دی. او علم الاسرار او بیا په فی زمانه کې په دی باندې کافی کار هغه شوی دی په دې نږدې وخت کې ابن عاشور په دی باندې خکار کړی دی په مقاصد د شریعت باندې مقاصد د شریعت پنځه دي یو دا غینه حفاظت د دین دی دویم دا غینه حفاظت د نفس دی حفاظت د نفس لکه دیځه کې فإن دماءکم ستاسو وینا دا په تاسو باندې دغه سي حرام ده لکه د دې سيزونو عزت چې پستا تاسو په نس ثابت ته دارنګ دریم حفاظت د عقل حفاظت د عقل دام دی چې تاسو به د عقل حفاظت کوئ سلورم حفاظت د عزت او د نسل لکه دلته چې اعراضکم راضی او پینزم حفاظت د مال نو دا درې سيزونه دا خو په دې خطبه کې ذکر دي. وینه، مال او عزت دا په هغه مقاصدو د شریعت کې دا شامل دي. د دې وجې نه یو عالم له پکار دا دي چې هغه کله یو حرام سیز داغه بیان کوي نو چې د یو حرام سیز داغه د بیانولو هغه انداز داسې تاکیدی انداز کې هغه بیان کی خلکو ته چې د خلکو په نسبانی داغه هغه حرمت هغه ثابت وي چې کم سيزونه خلق د مخکې نه حرام غني نو چې یو عالم اغي ته د یو بل حرام داغي بیان کوي نو چې داغي سره تشبیه ورکی او ډیر په تاکیدی انداز باندې بیان کی چې د خلکو په ذهن کې دا غسیز حرمت اغه کینی فاعادها مرارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو طرف ته خود دې سيزونو د ویني د مال د عزت د دې د حرمت تشبیه د د دې سيزونو د حرمت سره ورکړه او بیا یو خدا تاکید وک دویم دا فاعادها مرارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې کلماتو اعاده بار بار وکړه یعنی دا یو ځل اونویل چې بس په یو ځل اکتفا وکړه ثم رفع رأسه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سر راپورته ک او اسمان ته وکتل فقال وی ویلی اللهم هل بلغت یا الله هل بلغت ایا ما ستا دین ورسو یعنی الله یې گوا کو خ اللهم هل بلغت خ ای الله خ ایا ما ستا دین ورسو یعنی هغه کومه ذمہ داری چې تا ما ته سپارلې و چې یا ایه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته که زما دین زما کتاب دی اون رسو نو تا خپل پیغمبري هغه اون رسوله نو اے الله ایا ما ستا د دین ورسو نو قال ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي فوالذي نفسي بيده خ قسم په غزاد باندې چې زما سا دغه په لاس کې ده خ انها لوصيته الى امته بشکا دا د نبی له صلوات و سلام دا چې کوم تقریر د پیغمبر چې دا کوم خطبه وا لوصیته الی امته دا د نبی له صلوات و سلام وصیت خپل امت ته حالانکه دا د د یوم النحر تقریر دی اومدا تقریری د په حجۃ الوداع کې هم کړی دی یعنی د دین یو ورځ مخ کې په خطبه د عرفه کې هم کړی دا دا خبري ال ته هم کړی دی ابن عباس وی دا د نبی له صلوات و سلام وصیت خپل امت ته د دې نه دا خبره ثابته شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خ امت چې کوم اغي ته غ ضروری خبرې دي امت ته ضروری خبرې دي او د امت د راغونډېدو د پاره د غي د اتفاق د پاره او د غي په خپل منځ کې د اختلافاتو نه د بچ کېدو د پاره چې کومه خبره لازمه وا ځکه ټول صحابه کرام ټول عرب را جمع دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغي ته په دې مقام کې هغه خبرې کړې دي رد په شیعو باندې شیعه وی چې پیغمبر د علی رضی الله تعالی عنہ داغه د خلافت او داغه د د د خلیفہ کېدو چې هغه به خلیفہ بلا فصل وي زما پسې به فورا هغه خلیفہ وي نو دای ویلی دي کمزې کې ویلی دي شیعه په خپل په خپل ځان رد کړي وې دای په تلسم د ذوالحجه باندې چې کله مدینه ته واپس راته د حج نه نو دای په غدیر خم کې ویلی دي غدیر خم، د مکې او د مدینې منځ کې یو ځای دی، خم یوه علاقه ده او غدیر دا په هغه ځای کې هغه تالاب دی چې هلته به د باران کېده او د باران اوبه به راجمع کېدي نو د هغه غدیر خم سره د هغه خم د تالاب سره او د حوض سره نبی علیه السلام په هغه ځای کې دا بیان کړی دی او علی رضی الله تعالی عنہ بارک ویلی چې من كنت مولاه فعلي مولاه دراصل دا غ واقعي پس منظر هغه بالکل جدا دی دا غیب ان شاء الله ز په بل روایت دلاندې یا ان شاء الله کې دې شي په هغه سبانی درس کې زه داغه بیان وکم مقصد دا دی چې شیعه په ځان باندې په خپل رد کړي دا که چرته دا خبره د علی رضی الله تعالی عنہ داغه د خلافت سره او د ځان نه بعد چې علی رضی الله تعالی عنہ به خلیفہ وي که دا خبره دومره ضروري وي نبي علیه الصلاة والسلام چې دلته په عرفات کې په مینا کې دا ټول ټول عرب راجم دي ټول صحابه کرام راجم دي نر او خزي راجم دي پیغمبر به دا وصیت امت ته دل تکړه وي ځکه دا ډیره خموقه و صرف یو سور از مخ کې خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې موقع دا خبره ولې ونکړه خو لیکن شیعه ځان له د هغه ځایونو نه استدلال کوي چې د هغه ځای نه استدلال هغه د سره ممکن نه دی د هغه واقعي پس منظر به زه ووایم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره دا ولې کړې وه ځکه د علی رضی الله تعالی عنه متعلق علی رضی الله تعالی عنہ څنګه چې په کتاب الحج کې منګه بار بار ویلي چې دی او ابو موسی اشعری د یمن نه راغلیو د یمن نه راغلیو او دی وساله کې دی ته خو پته نه و چې د نبی علی سلام څنګه احرام تړلې دی نو هغه دغه سی ویلو چې منګه د الله د پیغمبر د احرام پشان احرام تړو سچ داغي نیت ته وزمنګم اغه نیت ته دی د یمن نه راغلی وو په یمن کې دوی په هغه ځای کې بعضی صدقات او بعضی غنایم هغه راغونډ کړیو نو هغه ځان سره راوړل په لار باندې د صحابه کرامو سره د غنیمت په هغه تقسیم کې دا غي سه اختلاف راغلی وو ای سه اختلاف راغلی وو نو لک په په پزړونو کې د یو بل سره غخیره اگر پیدا شوی وو به باز صحابه کرام نبی له صلوات والسلام ته د علی رضی الله تعالی عنہ متعلق شکایت وکړ چې د داسې کار کړي دی نبی علی السلام په هغه موقع باندې دا غ صحابه کرامو داغي دړنه دا دا منځ کې دا اختلافات لري کول چې تاسو باندې خو ما علي امیر مقرر کړیو او تاسو اوس داغه متعلق داسې شکایتونه کوي نو د علي رضی الله تعالی عنہ داغه بارکی چې زه چې د چا دوست ما نو علي رضی الله تعالی عنہ کوم چې زماغه مقرر کرده امیر دی دا به داغه دوستی او داغه سره به دشمنی نه کوي نو دغه ټولې واقعې هغه پس منظر هغه دا خبره وه ان شاء الله په هغې به نور څه بعضې الفاظ او بعضې کلمات هغه زه د بل حدیث د لاندې وویم مقصد دا دی که چرته دا خبره ضروری وي نو نبی علی السلام چې امت ته وصیت کو نو په د عرفه پورز باندې کو امت ته چې وصیت کو نو د به په ایامو د حج کې کوو، که دا خبره ضروري وی د الله پیغمبر به خپل امت ته په دې مقام کې کړې وی لیکن چې په دې مقام کې ونه کړه مقصد دا دی چې دغې خبرې تعلق د سره اړو له دې سره شته دی نه فوالذي نفسي بيده قسم په غزاد چې زما ساده غ په لاس کې دا انها لوصيته الى امته بشک دا د نبی له صلوات والسلام دا خطبه دا د پیغمبر وصیت خپل امت ته او پیغمبر او فرمایل فلیبلغ الشاهد الغائب امر بالام دی فلیبلغ امر دی نو پکار د چې اور سي د الله کتاب اور سي د دین الشاهد کم چې دلته موجود دی حاضر دی الغائب غائب تا غائب ته د الله کتاب د الله دین اور سي دا کامل دین دی او ته بیان کی د دې تبلیغ دی او کی لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض او به بل روایت کی را روان دی چې فلیبلغ الشاهد الغائب دا غي علت ذکر کړي دي چې غایب ته د زکه د الله دین اورسي د الله کتاب دی بیان کی زکه چې هغه ستاد خلی نه چاته د دین اورسي د الله کتاب اورسي کې دې شي هغه د سامعنا د اوریدونکو نه زیات یادونکو او هغه د الله د دین ډیر خدمتو کی او دا سی واقع خبره ده لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض امام نووي د دې جملې کم از کم او معنی هغه کړی دي دا معنی نه ده اول خو د هغه معنی کم چې د دینه معتزله او خوارج د دینه استدلال کوي نو دغه معنی د سره ده نه چې تاسو لا ترجعو بعدی کفارا چې مه ګرځئ تاسو زما نه بعد کافران، ولې؟ چې وښی تاسو بعضې ستاسو سټونه د بعضو چې یو بل وژنئ، یعنې خوارج او معتزله خو د دې نه دا استدلال کوي چې چونکې قتل ګناه کبیره ده او په ګناه په ارتکاب د ګناه کبیره باندې سړی کافر کیږي دغه معنی نه ده. بلکې د دې نورې معنی دي یو معنا دا ده چې لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض یو معنا د دې دا ده چې زمانه بعد کافران نشي مطلب دا دی مرتد نشي خو اسلام پرې نه دی چې به دغه ارتداد د وجې نه بعض استاسو سټونه ځکه د ارتداد سزا غ قتل ده یعنی دین پرې نګ دی دین پرې نګدئ زمانه بعد چرته کافران نشئ بلکې د دې نه مراد مقصد دا دی چې کفر اونکئ بلکې په اسلام باندې همیشه مضبوط اوسېږئ مقصد دا دی ځکه چې د ارتداد د وجې نه د کفر د اختیارولو د وجې نه به قتل بشي ځکه د ارتداد سزا په اسلام کې قتل ده دویمه معنا چې کوم د دې یعنی یوې غوره معنا دغه ده دویمه غوره معنا او بهتره معنا هغه دا ده چې لا ترجعوا بعدي کفارا زمانه بعد کافران م جوړیږي مطلب دا یضرب بعضکم رقاب بعض چې وخی باز استاسو سټونه د بعضو مطلب دا چې مسلمانان مو وجنی ځکه دا د مسلمانانو دا وجل دا د کفارو فعل دی دا فعل د کافرانو دی نو دا سینه چې تاسو زمانه بعد د کافرانو فعل اختیار کړي چې یو بل وجنی او د یو بل قتلوي دا د کافرانو عمل دی او دا داغي فعل دی درېمه معنا امام نووي هغه دا کوي چې زما نه بعد کافران مه جوړیږئ چې د یو بل څټونه وخی مطلب دا چې د یو بل څټونه وخی او د یو بل قتل حلال او روا غنئ ځکه چې د مسلمان قتل حلال او روا غنل دا کفر دی نو دا سه نه چی د یو بل قتل هغه روا او حلال غنی او داغي د وجه نه د اسلام د دایره نه خارج نشي یا بل معنا هغه کوي چې د کفر نه مراد کفران نعمت ته کفران نعمت ته چې زمان آباد کافران نشي الله د لا امن درک امن درک د قران د وجنا د دې دین د وجنا ستاسو دشمنیانی دا پرورولې باندې بدل شوي او الله وکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د الله په نعمت باندې رونه رونه وګرځیدي الله د نعمت درک امن یې درک امن یې درک او د چا ژوند ته خوف نشتا نو داسې نه چې د الله د دې نعمت ناشکری وکي او کفر نه مراد هغه ناشکری کوونکې زمانہ بعد ناشکر نشي چې د یو بل سټونه دوباره بیا وهل شروع کړي او دا امن دا دوباره په قتل او غارت باندې بدل کړي مطلب د الله کتاب چرته پرې نه دی بل معنا امام نووي هغه دا کوي چې لا ترجع بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض په دې کې هغه د قتل داغي هغه هغه شدت او د قتل هغه برای ته اشاره ده چې قتل دوره ناکاره شی دی چې بعض اوقات انسان کفر ته ورسي یو بل مو وجنی دا سنه چې دا دا یو بل وجل د یو بل سټونه وهل دا چرته تاسو کفر ته اون رسي څنګه چې حدیث کې راځي روایت کې قاد الفقر ان یکون کفرا قریب دا چې انسان دا فقر دا سړی کفر ته ورسي مقصد دا دی بعض اوقات سړی دومره حد پوری په دغه سیس کې مخ کې لاړ شي چې دی بیا غ د توحید چې کوم حدود دی هغه کراس کی او دی بیا لکه غیر شرعي خبري هغه شروع کی نو یو معنی دا دا یو معنی هغه دا دا چې په یو بل باندې د کفر فتوی ملګوي لا ترجعوا بعد کفارا په یو بل باندې د کفر فتوی ملګوي زمانه بعد په یو بل د کفر فتوی ملګوي چې دا غي د وجه نه بیا تاسو یو بل وجه نه ځکه چې یو مولا په بل باندې د کفر فتوا وکي نو هغه وي د د قتل روا دی او بل په د باندې د کفر فتوا وکي نو هغه وي د د قتل روا دی نو امام نووي هغه دا معنی کړی دی حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ابن عباس فرمای ما دا الله پیغمبر خو هغه اوریدلی چې هغه خطبه په عرفات کې ورکوله مقصد دا دی د ابن عباس چې د نبی علی سلام اصل تقریر په عرفات کې و دا خبري پیغمبر په عرفات کې هم کړې وي تابعه ابن عیینه عن عمرو حدثني عبد الله ابن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا قره حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي بكره عن ابي بکر خا محمد ابن سیرین وی ورجل افضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بکر محمد ابن سیرین لوی تابعی دی دا معبر د چا دا د خوبونو تعبیرات چې مشهور دي ډیر لوی محدث هم دی محمد ابن سیرین وی چې دا حدیث ماته د ابو بکرا صحابینا دا غزوی عبد الرحمن ابن ابي بکرا اغم راته دا روایت کړی دی خاخو دا روایت ماته د هغه نوسی کوم چې د عبدالرحمن زوی دی حمید دی دا ماته هغه هم بیان کړی دی خو زما په زما په نسبانی د د حمید ابن عبدالرحمن چې هغه د خپل نیکنه روایت کې د ابو بکر نه دغه روایت ماته دغه سند دا ماته ډیر محبوب دی او دا ماته ډیر غوره دی یعنی ضروری نه ده چې پلار دی د خپل پلار نه روایت کوي، یو سړی دې د خپل پلار نه روایت کوي نو هغه سند بعض اوقات د هغه هغه نوسه نو هغه د د خپل پلار نه په روایت کې زیات قوي وي لکه څنګه چې په دې حدیث کې را روان هم دي چې رکی دی شي عسا ان یبلغ فرب مبلغ او عاله من سامع نو ضروری نه ده چې رستو راتلون کې سړی هغه دی دغه مخکینی نه هغه دی په د دین په خدمت کې هغه د کمی ورجل افضل فی نفسی من عبد الرحمن حمید ابن عبد الرحمن خ او هغه سړی ورجل خ او هغه سړی افضل هغه ډیر غوره دی فی نفسی زما پزړه کی من عبد الرحمن د عبد الرحمن نا کم سړی حمید ابن عبد الرحمن چې هغه حمید د عبد الرحمن زوی دی چې هغه د عن ابي بکر رضی الله عنه نه روایت کړي قال دی وی خطبنا النبي صلی الله علیه وسلم یوم النحر نبی علیہ الصلات والسلام مونږ ته په یوم النحر کې خطبه را کړه نو وی ویلی اتدرون ای یوم هذا که آیا تاسو پوی چې دا کوم ورځ ده نو قلنا مونږ ته ویلی الله ورسوله اعلم که الله او د الله پیغمبر هغه خپویږي فسکتا نبی علیہ السلام لکسات غلی شو خاموش شو حتا ظننا تر دې چې زمون ګمان داراغه انه سيسميه بغیر اسمه چې نبی علیہ السلام دا ته پوسو ک نو زمون دا خیال راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با زر دې چې نوم بکی دی دی ورځې لا بغیر اسمه د دې نوم نه علاوه سبل نوم بولګ دی یعنی یوم النحر په ځای بول سبل نوم دې ځکه خاموش شو به ویلی چې الیس یوم النحر آیا دا ورځ د یوم النحر نه ده نو موږ ته ویلې بلا ولې نه به ته پوسو چې ایو شهر هاذا دا کوم میاشتا نو موږ ویلې چې الله او د الله پیغمبر خپويږي نو فسکتا لږ ساعت غلی شو تر دې چې زمونږ دا خیال راغی چې نبی علیه السلام به ان قریب نوم کې دي د میاشتې لا بغیر اسمه کې دی شي د ذوالحجې نه بغیر بل نوم لکې دي نو فقال وی ویلی الیس ذوالحجه ایا دا ذوالحجې میاش نه ده نو مونږ ویل چې ولې نه به ته پوسو چې دا کم خار دی نو مونږ ویل چې الله او د الله پیغمبر خپويږي یعنی دا دغه مخکینی روایت مقابله کې لک تفصیلا دی نبی الک سات غلې شو تر دې چې زمون خیال راغې چې نبی له صلوات و سلام باندې قریب نوم کې دي دی لرا دی خار لرا بغیر اسمه بغیر د دې د نوم نه یعنی د دې نه علاوه بل نوم بولک دی نو وی ویل چې الیست بالبلدت الحرام خ آیدا هغه د حرمت والا خار نه دی مکه نه ده منګو ته ویل ولنه نو به او فرمایل فإن دماءکم واموالکم علیکم حرام ستاسو ویني ستاسو مالونه په تاسو باندې داسې حرام دي که حرمت یومکم هاذا پشان د حرمت د ورځ ستاسو چې دا ده په میاش تاسو کې هذا چې هغه دا میاشت ده او په خار ستاسو کې هاذا چې هغه دا خار دی د مکی تر کومې ورځې پوری الی یوم تلقون ربکم تر دا غورځي د ملاقات د رب ستاسو نه پورز د قیامت تر هغه ورځې پوری ستاسو وینا ستاسو مالونه ستاسو عزتونه دا په تاسو باندې حرام دي الا هل بلغتو آیا خبردار خبردار هل بلغتو آیا ما د الله دین تاسو ته ورسو قالو نعم صحابه کرام ویل نعم بشکا او قال نو الله يم گوا ک اللهم اشهد اي الله گوا حسا او به صحابه ته ویلي فليبلغ الشاهد الغائب چې حاضرین دی غایبینو ته دا دین ورسوی د الله کتاب دی ورسوی فرب مبلغ پس ډیر کرتا فرب پس ډیر زلا مبلغ هغه چاته چې خبر ورسول شي مبلغ چاته چې خبر ورسول شي او ع هغه ډیر یاد لرون کې وی یاد ساتون کې وی من سامعن د اوریدون کې نه یو سړی بدل ته زمانه براه راس خبري واوري ليکن هغه نه به هغه خبري هيري شي او چا ته چې ورسي هغه به د هغې ډېر ښه يادونکی وي، هغه ته به بيا ډېرې پخې يادي او هغه به د هغې ډېر خدمت وکړی شي، فلا ترجعوا بعدي کفارا نو مه ګرځئ زما نه بعد کافران چې وښي بعضې ستاسو سټونه د بعضو او هغه اووه معنی مونږ د نووي په حواله باندې هغه مونږ وکړې. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینا کې او فرمایل آیا تاسو پوهی چې دا کوم ورځ ده صحابه ویل چې الله او د الله پیغمبر خپويږي به ته پوسوک فإن هذا يوم الحرام، دا هغه ورځ د حرمت ده، آیا تاسو پوه یئ چې دا کوم یو ښار دی؟ نو دوی وویل چې الله او د الله پیغمبر ښه پوهیږي، نو ویې فرمایل چې دا ښار د حرمت دی، آیا تاسو پوهیږئ چې دا کومه میاشت ده؟ نو ویې ویل چې الله او د الله پیغمبر ښه پوهیږي، نو ویې ویل چې دا میاشت د عزت ده، نو بیا یې وفرمایل. فإن الله حرم علیکم دماءکم پس بشک الله حرام کړی دی په تاسو باندې تاسو ویني تاسو مالونه تاسو عزتونه په شان د حرمت د ورځ تاسو چې دادا په میاش تاسو کې چې دادا په خار تاسو کې چې دادې وقال هشام ابن الغاز اخبرني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر نبی علیه الصلوة والسلام ودرید په ورځ د قربانۍ باندې په ورځ د نحر بین الجمرات د دې جمراتو ترمنځ ودرید فی الحجه التي په هغه حج کې حج بها بهذا چې هغه حج وک دا یعنی دا یو حج دی د الله د پیغمبر او وی ویلی هاذا یوم الحج الاکبر حالانکه دا یوم النحر ده، د قربانۍ ورځ ده، او وی ویلي، هذا یوم الحج الاکبر، دا هغه ورځ د حج اکبر ده. د دې وجې نه کم خلک چې هغه دا وی حج اکبر باره کې د علماو بلا شی اقوال دي، څوک وی چې عام طور باندې خلکو کې دا مشهور ده چې کوم حج چې پای کې یوم عرفه هغه د جمعې په ورځ باندې راشي نو هغه حج هغه حج اکبر وی په دی باندې بعضی روایت او بعضی اقوال شته خا دلته قران یوم دلته حدیث کې یوم النحر پورز باندې نبی علی السلام دغه ورځ ته حج الاکبر ویلې دی یوم الحج الاکبر حج اکبر بعضی وی چې اصل کې دا په حج باندې اطلاق کیږي او په عمره باندې د حج اصغر اطلاق کیږي بهر حال دی کې دومره باس د حاجت نشتا ما چې په 2000 چی کې کم حج کړیو نو پای کې هم الحمدلله د د عرفه ورځ هغه د جمعې په ورځ باندې راغلی و هذا يوم الحج الاكبر دا ورځ د حج اکبر دا نو فتفق النبي صلى الله عليه وسلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شروع شو چې هغه دا فرمایل اللهم اشهد اے الله گواه سی فودع الناس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت کړل خلق فودع تودیع وی بل رخصتول فودع الناس او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق رخصت کړل نو فقالو صحابه کرامو د دې په بنیاد باندې ویل چې د الله پیغمبر داسې انداز کې خبرې وکړي او داسې د صحابه رخصت کړل د خلک یې رخصت کړل هذه حجۃ الوداع دا هغه حجۃ الوداع دی دا هغه د پیغمبر حج دی د رخصتۍ یعنی مطلب دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس د دنیا نه روان دی په دې کال باندې باز ډیر علامات داسې دي چې بنده قران او حدیث ګوري نو دا غینه پته لګي چې ډیر علامات داسې دي د الله د پیغمبر چې هغه د پیغمبر د د رخصتې دي او دا د پیغمبر د دنیا نه د تلو هغه علامات دي مثلا هر کالی جبريل براته پیغمبر سره به یو ځل دور کو د قران پروژه کې د روجي میاش د دینه یو سو سو میاشتې مخکې تیر شوې دی یو دوه میاشتې مخکې نو لیکن په دې کال باندې په لسم په دس هجری کې نبی جبريل راغلی دی او دو ځلې دور کړی دی دی وجنه پیغمبر شل ورځې اعتکاف ته ناشته یو دغه دا بل دا د چې نبی له سلام دلته په حجۃ الوداع کې داسې خبرې کړې دي چې صحابه کرامو د دین اندازه واغستا دارنګ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا بل په نورو روایتو کې راځي چې نبی له صلوات و سلام فرمایي خذو عني مناسککم زمانه دا خپل افعال د حج د امانس دکې او بعضی روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایل لعلی شاید چې زبه تاسو د دې کال نه بعد بیا اون وینم نو خبرې په دسي انداز کې کولی چې هغه نه پته لګید چې د الله پیغمبر هغه د دنیا نه تلون کې دی او دا یې بلکل هغه اخیري بلاوې راغلې ده نو په داسې انداز باندې پیغمبر هغه خبرې کولې د دې وجه نه دا په تلسم د ذوالحجه باندې چې نبی علی السلام په هغه ځای کې صحابه کرامو ته د خپلو د اهل بیتو د هغوی سره د احسان کولو چې هغه کوم نصیحت یې ورته کړی دی چې یو دا چې د الله کتاب کلک راونیسئ دویم دا چې زه د دنیا نه ځم لیکن زما چې کوم اهل بیت دي زما چې کوم خاندان دی زما چې کوم کور والا دي او دارنګې زما چې کوم نو تاسو د هغوی سره ښېګړه کوئ، د هغوی باره کي صحابه کرامو ته ياد دهاني وکړه او دا پکار هم دا ده ځکه د الله ځکه امهات المؤمنين دي دارنګه د پيغمبر اولاد دی نو يو سړی چې هغه د دنيا نه رخصتيږي او داغه بالکل هغه اخیری ایامي هر سړی دا غواړي چې هغه د خپل اولاد باره کې هغه فکرمندي دارنګ د خپل بیبيانو باره کې هغه فکرمندي او بیا بیبیان هم داسی چه په هغوی باندی د نبی علیه الصلوة والسلام د د وفات نه بعد په هغوی باندی بل ځای کی هغه خپل کور ابادول هم نشته نو اذکرکم الله فی اهل بیتی زه د خپل کور والا متعلق تاسو ته تا الله یادوم چې دا غي سره تاسو احسان وکي او دا غي سره خېګړه وکي